دغه بل لیک زموږ یو اورېدونکی چې خپل نوم یې نه دی ذکر کړی رالېږلی پوښتنه کوي که یو مشر بېل فرض په د بیت المال په پیسو باندې خپل د ځان لپاره قیمتي شان رانیسي او د بیت المال پیسې په شخصي شانو کې استعمالوي او دغه افراد په خبر نو د دغه مشر اطاعت پر دغه افرادو باندې فرض دی او که نه حضرات تاسو قربان سما دا د دې مشر خپل خیانت دی یو غدر دی چې د کې د بیت المال سره خائن بل کیږي شخصا په باب کې د خیانت نو د دې اطاعت مکوي چې دوی ورته شته وایي ته سم دغسې خائنان جوړ سي دا د بیت المال پیسې غلا کوي او بېش قیمته شیان فرانه سي حضراتو تاسو به بیا دغه عمل نه کوئ لیکن که د هغه مشر و تاسو ته داسې امر وکړي چې هغه خلاف د شریعت نه وي حضراتو بیا بیا تاسو اطاعت کوئ دا ګوري وای وجهات ته کتاب راوړي رد المحتار راوړي فتاوا هندیه راوړي نور کتابونه راوړي وای که حضرات مجاهدین وجهات تله او په دغه مجاهدینو کې منکرات موجود و وای داسې به نه کوي چې جهاد وپرېږدي بلکې سعی به کوې چې ازاله د هغه منکراتو راسي هغه منکرات دفع سي نو که په افرادو کې دي که په دا مشر کې دي که دې هغه ازاله په وس پره وه هغه به لرې کې خیانت به ورک کې او که داسې و چې ستا تر وس تېره وه جهاد مه پرېږده جهاد به کوې لیکن هو ته په خپل خائن مه جوړېږه بیا هغه غدر و خیانت مه کوه دغه رنګ حضراتو دا د جنازې یعنی تګ چې یو جنازه روانه ده و ادرې ته مقبرې ته وړي یا د جنازې سره اور اخیستی وي دا بعضې خلقو یا تر شا دا زنانې په پسې وي هغه ساندې وایي په زوره ګریه کوي په زوره آواز کوي د ښځې اذان نه دی روا تلبیه په زوره نه ده روا د هغه رنګه مثلا هغه قرائت قرآن پاک په داسې اندازه زنانه نشي ویلی چې د باندې تر سرای د دې اواز دا د قرآن شریف په ویلو دغه اواز د باندې اوزي دا نه ده ورته روا هغه اواز د دې دغه نه مستور دی مستور مستور مستور دا هغه فتنه جنې پیښیږي نو که په دا جنازه کې حتی دا ویرګړي دغه نائحاتي دغه ژړا کوونکي دا فریاد کوونکي زنانې وي اوله دفع که و دا اور مو غلط کار دی دا نور یو ادرې ته دغه زنانې چپ کړي دا منع کړي زی کورو ته ولاړې سي که د دفاع په وسفره وه نو دفع د دې منکراتو واجبه ده حتما بیا ته په خپله کې زنانې یو څو ډبرې یو څو لوټې ووله هسې پسې واخه چپ یې کړه او که د هغه په وسه نه و پر حضراتو کتاب وایي هغه جنازې ته ورسره ورسي هغه ادرې ته هغه مسلمان ته لمونځ ورکړي دفن یې کړي دا ترک د جنازې مه کوئ په اعتبار د دغه منکراتو نو خلاصه دا درته وایم حضراتو دا ستاسې د عدلګۍ مشر دی تاسې بیا رپورټ کولی سي تر دې چې مافوق دی هغه ته خبر ورکړي یا حضرت امیر المؤمنین صاحب ته خبر ورکړي او بل مشر ته خبر ورکړي چې دغه فلانۍ دلګی مشر دا دغسې خیانت لري خو تاسې اطاعت په هغه نورو نورو مسایلو کې حضراتو مه پرېږدي په دې کې یو منکر شته د هغه اصلاح کوم په وس یې تاسې اصلاح وکړي که نه یو مافشر وما مافوق مشر ته دا رپوټ وکړي خو پر هر تقدیر اطاعت په نورو مسلو کې هغسې واجب ګرځي والسلام